د سوالونو او ځوابونو خپرونه هم وړاندې کیږي هله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ لومړی ستاسو پام د قرآن عظیم شان د څو مبارکو آیاتونو تلاوت او ژباړې ته راګرځوو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حضرت ابو امامه رضی الله عنه له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه روایت کوي وایي چې یو لمونځ په جهاد کښې په پنځه سوه حساب دی او یو دینار چې په جهاد کې مصرف کړي هغه تر هغه اووه سوه چنده په زیات مقدار قبلیږي چې په نورو ځایونو کې مصرف کړي د نن ورځې خبرونې ته مجسم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د هلمند ولایت په نادالي کې په پوستو د برید له امله نه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د غور ولایت په دولتیار کې د قمندان لال بادر په سرمشرۍ کې درې سوه کورنیو له اسلامي امارت نه خپل ملاتړ اعلان کړ د ننګرهار ولایت په سپینغر کې د مین په واسطه د دښمن موټر ویجاړ پنځه تن عسکر ووژل شول د کندهار ولایت په میوند کې موټر ویجاړ د قومندان په شمول څلور تنه مزدور پولیس ووژل شول شونډې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن واړه ارزوګان شي شمدې د هر یو دښمن اوس هم بشپړ خبرونه د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د ماتکي په سیمه کې بیګا ماخوستن نه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د مزدور دښمن په دوو پوستو بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې د مزدور دښمن نه تن عسکر مړه او ژوبل شول مجاهدین ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د سنګین ولسوالۍ اړوند د حاجي لال جان اکا د سرای په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د مزدوري اردو دوه تنه عسکر د تېښتې په مهال له ټولو اسنادو سره ژوندي ونیول شول او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه. د یادې ولسوالۍ اړوند د چاردې په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې له یوه ردې پیلډر موټر سره ژوندي ونیول شول او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته وسپارل شوه د یاد ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د نهر سراج د ټانګۍ د پوستې په سیمه کې لښکرګاه ته پر غځېدلي سړک پرون مازیګر ناوخته د مزدور اردو په پلې ګزمه د دراسکو په مټ بریدونه ترسره شول. د بریدونو په پایله کې یې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د غور ولایت د دولتیار ولسوالۍ اړوند د پشترود سیمې خلکو چې د کورنیو شمېرې تر درې سوه پورې رسیږي د لال بادر پروتن په سرمشرۍ کې د یو شنداره غونډې په ترڅ کې له اسلامي امارت نه خپل کلک ملاتړ اعلان کړ نوموړي د خپل قوم په نمایندګۍ په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه وینا واوروله او کلک هوډ یې څرګند کړ چې نور به د ژوند تر پایه د اسلامي امارت ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې لار کې به له هیڅ ډول قربانۍ ورکولو دریغ ونه کړي غونډه د مجاهدینو د بریاو په دعاګانو سره پای ته ورسیده د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ اړوند په مهمندره کې د مزدورو پولیسو په رینجر موټر د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې په ترڅ کې د ګوډاګي ادارې پنځه تن عسکر ووژل شول درې تنه نور ټپیان او رینجر موټر یې په مکمله توګه له منځه لاړ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ اړوند د تورو په سیمه کې د مزدور دښمن په پیلډر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله د سیمې د پوستې یو تن مزدور قومندان او څلور تنه پولیس ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د نیش ولسوالۍ اړوند د مورچې په سیمه کې پر مزدور عسکر وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې درې تنه مزدور عسکر قتل یو کلاشینکوف او یوه مخابرایه ولجه شول د میوند ولسوالۍ اړوند د کلاشامیر په سیمه کې پرون مازیګر مزدور پولیس او اربکیان د مجاهدینو د بریدونو له ډاره له خپلو دوو پوستو په تیښته تللي دي د دښمن په تیښته سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر واک لاندې راغلې همداراز بیګا ماخوستن نه بجې د همدې ولسوالۍ د کلنکیچي په سیمه کې د مزدور دښمن په یوه پوسته وسله وال برید ترسره شو چې په پایله کې د پوستي برجونه ویجاړ او دښمن ته مرګ ژوبله اوښتې خو کره شمېره یې لا نه ده ترلاسه شوې د نیش ولسوالۍ اړوند د کرم کاریز په سیمه کې د مزدور دښمن په شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د خاکریز ولسوالۍ اړوند د چنار په سیمه کې وړمه شپه یو تن مزدور عسکر د لیزر په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو همداراز پرون سهار نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د چنار د غونډۍ په سیمه کې په هغه مزدور عسکرو د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې غونډۍ ته د تلیفون کولو لپاره ختل چې له امله یې درې تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په یو بل خبر کې ویل شوي چې بیګا ماخوستن نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د منډکک په سیمه کې د دښمن په یو رنجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له امله یې رنجر ویجاړ او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د اجمل په نوم د مزدور دښمن د استخباراتي ارګان یو کارکوونکی د څمکنو ولسوالۍ اړوند نوزو سیمه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا ووژل شو همداراز له مرکز ګردیز څخه د راغلي خبر کې ویل شوي چې تیر ماسپښین دوې بجې د مرکز ګردیز اړوند دوهمې حوزې ته څیرمه د اسلامي امارت مجاهدینو د ګوډاګۍ ادارې د پولیسو په رینجر د ماین په مټ چاودنه وکړه چې له امله یې رینجر موټر په پوره ډول تخریب او دوه تنه مزدور عسکر پکې ټپیان شول د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د پله په سر پوسته کې د اسلامي امارت مجاهدینو د یاد ولایت د امنیه قومندانۍ د ټولۍ مهم قومندان ضابط فرید پنچیری د دراسکو په ډزو وویشت او ځای پر ځای ووژل شو د لوګر ولایت مرکز اړوند راخوشي پر پوسته د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په نتیجه کې درې تنه شریر اربکیان مړه او یو تن ژوبل شو ورپسې د تښتېدونکو پولیسو په ټانګ هم د ماین چاودنه وشوه چې له امله یې ټانګ په مکمل ډول تخریب شو همداراز د یاد ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند سپېد سنګ سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د مزدور دښمن په امنیتي عسکرو برید وشو په دغه برید کې د دښمن یو عسکر قتل او یو بل مرګونی ټپي شو. د غزني ولایت د شلګر ولسوالۍ په محاصره شوې ودانۍ برید ترسره شو. په دغه برید کې چې شاوخوا یو ساعت دوام درلود، د مزدور دښمن پنځه تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د بلخ ولایت د شلګرې ولسوالۍ اړوند کندلي سیمه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا په شریرو اربکیانو مخامخ برید ترسره شو په دغه برید کې د دښمن څلور تن اربکیان مرګونې ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد کوم نو زیان نه دی رسېدلی همداراز د خاص بلخ ولسوالۍ اړوند مرګین تپه سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا په دښمن ناڅاپي برید وشو برید چې د بلخ جوزجان په عمومي سړک ترسره شو یو اربکی ځای پر ځای وژل شوی او یو بل ژوبل دی د فاریاب ولایت د شرینتګاب ولسوالۍ اړوند د کوه سرات په سیمه کې د مزدور دښمن په پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو چاپه ووهله چاپه چې یو ساعت یې دوام وکړ په پایله کې د دښمن دوې پوستې په ټولیزه توګه فتحه او پکې میشت دوه تنه مزدور کمانډو عسکر ځای پر ځای قتل درې تنه ژوبل او یو ټانګې ویجاړ شو په پوستو کې له دښمن څخه یو ګایز یو پیکا ماشیندار دوه راکټونه یو امپور ټوپک څلور د شپې دوربینونه دوه د ورځې دوربینونه یو موټر سایکل یو آتش پشان او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د بدخشان ولایت د بهرک ولسوالۍ اړوند په سیره سیمه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د جاوید په نوم یو شریر اربکی ځای پر ځای ووژل شوی او ساتونکی یې ژور ټپي شوی دی د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ کې د اشغالګرو په هوایي اډه د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د توغندیز برید ترسره شو د راپورونو له مخې توغندي په ټاکل شوي هدف لګېدلي دښمن ته یې زیان اړولی، خو کره شمېر یې تر دې مهاله نه دی ترلاسه شوی. همداراز د یاد ولایت په شینوارو ولسوالۍ کې د مزدور ادارې دوه کارکوونکي مجاهدینو ته تسلیم شول. دواړه عسکر د اسلامي امارت د دعوت ارشاد جلب او جذب کمیسیون په همکارۍ د ګوډاګي ادارې څخه را جلا او مجاهدینو ته تسلیم شوي او وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ اړوند د بابو عبدالرحیم د پمپ په سیمه کې پرون غرمه یولس بجې د مجاهدینو د غلچکي برید په ترڅ کې وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول د خبرونو پای عالي قدر امير المومنين شيخ الحديث هبت الله اخوندزاده صاحب حفظه الله د لوی اختر په پیغام کې په ډیر واضح ډول هغه ټولې پوښتنې او ابهامات ځواب کړي چې اجیرو رسنیو د خلکو د ذهني انتشار لپاره مطرح کولې په ځانګړي ډول د افغانستان د روان بحران څخه د وتلو په تړاو له امریکایانو سره مخامخ خبرې یې د اسلامي امارت په دریځ کې په انعطاف او بدلون تعبیرولې خو امیر المؤمنین حفظه الله هغه ټولې ګنګوسې او شایعې په کلکه رد کړې او یو ځل بیا یې پر خپل فولادي عزم او دریځ ټینګار کړی او د سپین لشکر سپینه او رڼه تګلاره یې واضحه کړې ده په پیغام کې راغلي زموږ ولس د اسلامي نظام د حاکمیت او د هیواد د ازادۍ لپاره خورا درنې قربانۍ ورکړي چې په هیڅ قیمت هم پر دغو سترو اهدافو له چا سره معامله ممکنه نه ده او نه یې هم باید څوک تمه ولري. مجاهدین چې د افغان ملت رښتیني نمایندګان دي، هر وخت یې د افغانستان د روان وضعیت په هکله په ډیالوګ او سیاسي حل ټینګار کړی، البته له واکمن جهت یعنې امریکا سره. او داسې جوړجاړی چې ټول اسلامي ارزښتونه د افغانستان ازادي او د میلیونونو شهیدانو ارمانونه پکې تضمین شوي وي او له هر ډول دوکې او فریب څخه پاک وي د پیغام په یوه برخه کې راغلي دا چې په افغانستان کې روانه جګړه د امریکایي اشغال زیږنده ده نو موږ د هغې د ختمولو لپاره له امریکایي لوري سره د مخامخ خبرو په ترسره کولو ټینګار لرلی او لرو یې خو امریکایانو د دې جګړې له مسؤلیت منلو څخه د تیښتې په غرض د رغنده مذاکراتو پر ځای داسې لارې چارې وړاندې کړي چې نه یې منطقي معقولیت لرلی او نه یې هم عملي شونتیا خپله هماغه لارې چارې د امریکایانو لپاره د جګړې د اوږدېدو تاواني کېدو او ناکامه کېدو لامل شوې خپل ولس او ټولو مسلمانانو ته دا اطمینان ورکوو چې زموږ لپاره به په مذاکراتو کې یوازې هغه پریکړه د قناعت او منلو وړ وي چې په هغو کې زموږ د اسلامي اهدافو تحقق، د هېواد استقلال او د جګړې خاتمه تضمین شوې وي. په پیغام کې ملت ته هغه سازشونه او توطیې هم په ګوته شوي چې امریکا او اجیره اداره د اسلامي امارت د مشروع مقاومت د ځپلو په پار د تش په نوم مدني حرکتونو او درباري ملایانو د غونډو په جامه کې کوي دغه راز د قومي او سمتي ګوندونو او ائتلافونو یادونه هم شوې چې د امریکا له لوري په مستقیم او غیر مستقیم ډول د افغان ملت د ویشلو هڅه ده په سعودي کې د شوې غونډې او د سعودي د کوربتوب په اړه هم په پیغام کې یادونه شوې لهذا زه د سعودي چارواکو ته د هغوی د دغه ډول غونډو د کوربتوب په خاطر یوازې د اسلام د دوهم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا قول وریادوم چې فرمایي موږ داسې قوم یو چې الله تعالی په اسلام سره عزت را په برخه کړ که چیرې موږ ماسیوا له اسلام څخه په بل څه کې ځان ته عزت لټوو الله تعالی به مو ذلیل کړي نو د مسلمانانو اصلي عزت د اسلامي احکامو په پیروي کې دی که یې له هغه پرته په هره وسیله غواړي الله تعالی جل جلاله به یې ذلیل کوي په پای کې د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو ته غوره لارښوونې شوې او خپلو مسؤلیتونو ته د جدي پاملرنې غوښتنه ترې شوې کومې سیمې چې د اسلامي امارت تر تصرف لاندې راځي په دې سره د مجاهدینو مسؤلیت نور هم زیاتیږي د ټولو سیمو نظامی او ملکی مسؤلین باید د اسلامي حاکمیت واقعي نمونه راژوندۍ کړي د الله تعالی د بندګانو ټول حقوق باید رعایت کړي محترم مجاهد صاحب د سوالونو او ځوابونو خبرونه ته په خیر راغلی لومړی پوښتنه ده وای مجاهدین له عامو خلکو او ملت سره باید څه ډول چلند ولري آیا د امارت مشران د مجاهدینو او عامو خلکو ترمنځ چلند ته متوجه دي او آیا په دې اړه لارښوونې کیږي که نه الحمد لله وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ورور خورا ښه پوښتنه کړې د اسلامي امارت مجاهدین شرعا په دې مکلف دي چې له خپل ولس او له خلکو سره چلند ډیر ښه کړي او په ډیره نرمه لهجه له خلکو سره برخورد ولري طبیعي خبر ده چې مجاهدین وسله په لاس کې لري توپک ورسره ده امکانات ورسره وي او عام خلک له دغسې یو حالت نه په یو نوې د ویرې احساس اسانه کولی شي خو که مجاهدین د خلکو سره اخلاقي برخورد وکړي په نرمه لهجه خبرې وکړي، د سیمې مشرانو او سپین ږیرو، عزتمنو خلکو چې خلکو ته محبوب دي او مشران دي رول لري په خلکو کې، علما کرامو او د بانفوذه شخصیتونو د تحصیل کرده شخصیتونو د مسلک خاوندانو داسې د معزز طبقې رعایت وکړي د هغو قدر وپیژني بې له شکه چې د خلکو ترمنځ د مجاهدینو محبوبیت ډیریږي او ملت په احساس کوي چې مجاهدین د دوی خپل اولادونه دي د دوی خپل د بدن عضو دي او له دوی سره واقعا د اسلام او شریعت د پلي کېدو لپاره په مبارزه کې یو کوم منفي برخورد د دوی سره نه لري، تکبر او لويي او د شريعت خلاف برخورد له ملت سره نه لري. دا د هر مجاهد وجيبه ده. له شرعي اصولو نه علاوه د اسلامي امارت مشرتابه هم په مکرر ډول په هر فرمان کې په هر وینا کې مجاهدین مخاطب کړي هغه په خصوصي توګه وي او که په مجموعي توګه وي مجاهدین مخاطب کړي او ورته ویلي دي چې د خلکو سره ښه برخورد وکړي دغه ملت ته چې مجاهدین اکمالوي دغه ملت ته چې د مجاهدینو حمایت ورسره ده دغه ملت ته چې د جنګ او بار په اوږو اخلي تکالیف ګالي د جهاد او ستونزې ګالي ستړیا ګالي اقتصادي مشکلات ګالي د غټولو مسایلو سره بیا هم مجاهدینو ته دی عقیده او دی خپل ایمان دی قوت په اساس خراغلاست وای د شپې امکانات ورته برابرې ډوډۍ ورته برابرې لارې ورته خي همکاري وسره کوي خپل اولادونه جهاد صفوف ته رالیږي نو دا ملت ډیر حق لري په مجاهدینو باندې واقعا دا پښتنه دی قدر وړ وسې مجاهدین باید له خلکو سره ډیر ښه چلند ولري ډیر نرم چلند ولري خصوصا په دې کې دلګي مشران مسولین دی ولسوالیو د کمیسیونونو مسولین دی ولسوالیو په سطح او د ولایتونو په سطح خپل والي صاحبان او نور مشران ملګري ټول باید د خپل افرادو ماتحت د اصلاح او لارښوونې لپاره همیشه نگران اوسي همیشه باید د دوی څار لاندې ونیسي خپل افراد که خلک او عام خلک په مجاهدینو باندې ملامت هم وي بیا هم مجاهدین باید د زغم او صبر نه کار واخلي مسولین باید خپل افراد کنټرول کړي دا د اسلامي امارت د هغه مهمو اصولو څخه دي او د خلکو سره بد برخورد خدای نه خواسته د هغو خفګان د هغو هغه شتمنیو ته زیان یا د هغو احساس مجروح کول او یا هغو ته خدای نخواسته ناسم چلند له هغو سره ټول د اسلامي امارت د اصول خلاف دي که څوک جهاد کوي او واقعا د الله په لار کې راوتلی وي او واقعا د الله شریعت تطبیقول په د الله په مخلوق باندې غواړي او مبارزه هم د الله د رضا لپاره وي نو دا مخلوق سره باید د الله د رضا لپاره ښه وکړي دا مخلوق د الله پاک جل جلاله مخلوق ده هغه پیدا کړی بیا مسلمان ډیر قدر لري د الله په نزد هر مسلمان د هر مسلمان زړه د ایمان نور لري او هر مسلمان شرف لري او عزت لري وقار لري په شریعت کې دغه د مقام باید ډیر ارزښت وسی او ډیر احترام ورته وسی مجاهدین په دې باندې مکلف دي افراد او مسولین ټول د ټکی ته باید متوجه اوسیږي او ان شاء الله مشران ملګری او مشرتابه به ان شاء الله په دې باندې بیا هم خپل مجاهدینو ته په توصیو او نصایح او لارښوونو کې خاصه توجه کوي یو بل رور پوښتنه کوي وای د عامه تاسیساتو او عام المنفعه ځایونو د زیان په اړه مجاهدین څه نظر لري او ستاسو په جګړو کې چې عامو ځایونو ته زیان اوړي دې ته مو غبرګون څه دی د ملي منافعو یا د عام المنفعه تاسیساتو جیونو په هغه جمله کې پل او سرک او مکاتب مدارس نور مهم جیونه دا ډیر مهم دي او د موږ د ملت سرمایه دي دا هغه څه دي چې بې له موجبه هیڅوک زیان نسی ورته اړولی د اسلامي امارت هیڅ مجاهد هم د دې اجازه نه لري چې د هیواد ملي شتمنۍ ته زیان واړوي لکه څرنګه چې ورور تشویش کار کړی چې کله مجاهدین نه داسې پیښ کیږي چې ځینو ځایو کې عامه تاسیسات ته زیان اوړي نو دا دوه اړخه لري که چیرې واقعا د چا مشاهده ولیدله چې مجاهدینو په یو ځای کې کوم عمل منفعه شي ته زیان واړو نو د سمې شکایاتو کمیسیون د خلکو په خدمت کې ده شمیرې اعلان شوي دي بار بار او د موږ اسلامي امارت په سایټ کې هم شمیرې پرتې دي کولای شي خلک مراجعه وکړي یا نږدې مجاهدونو ته شکایت ورسي چې پلاني مجاهد یا پلاني دلګي یا پلاني ګروپ د مجاهدینو دغه شي ته زیان واړو او یا له موږ سره کوي چې تماس ونیسي خو هیڅ مجاهد ته اجازه نشته چې د عامه تاسیساتو او منفعه شیونو سره بې احتیاطي وکړي ولې یو یو غیر اختیاري پیښه ده چې کله کله منځ ته راځي د جنگ حالت دی ځینې شیان تخریب سي هغه د جنگ په منځ کې تخریب سي یا قصدا د دښمن لخوا تخریب سي ولی پر رسنوي کې اتهام مجاهدونو ته راځي سي دغه سي تبلیغات او پروپاګند او بد وینا د تفکیک لپاره باید ملت ویښ اوسیږي کله چې امارت او برګون خې دا شی ردی هغه خبره هم په جدیت سره تر غور لاندې ونیسي مثلا موږ مثال لرو په تیر ورځ هرات کې راپورونه خبرو چې اسلامي امارت مجاهدینو په یوجي کې برق قطع کړی ده موږ چړنه وکړه په دې موضوع کله چې چړنه وکړه هغه ته په سیمه کې یو پوسته ده د دې پوستې سره په سر کې لینونه د برق هم تیر شوي دي مجاهدینو پوسته باندې برید کړی بیرته د پوستې له خوا نه د دهشکې وکړي چې ثقیلې وسلې فیرونه شوي دي هغه پیرو په نتیجه کې برق لاین لګېدلی په جنگ کې او هغه هم د دښمن په ډزو باندې برق قطع سوی په یو ساحه باندې نو دغلته تبلیغات راپورته شوې مجاهدینو په یو ساحه باندې برق قطع کړی دا خو نه دی داسې یو عمل ده چې موږ او تاسې عقلا ورته متوجه یوسو، مجاهدین اصلا په دې کې رول نه لري او بې اختیاره پېښه ده او د مجاهدینو په لاس هم نه ده شوې، مجاهدین به خود د دښمن په پوستو برید کوي، عملیات به کوي، اوس دا چې د پوستې تر څنګ لاین تېر شوی هغه ته په جنګ کې زیان واوښت دا نو دومره غټه ملامتي نه ده چې باید جهاد ورته پرېښودل شي، ولې مجاهدین جهاد کوي چې دلته یې برق قطع کوي چاته، دا برق لاین قطع سو بیرته سره کیږي بیرته سره تړل کیږي نو د دین غټ قرباني ملت ورکوي مجاهد خپل وینه د الله په لار کې توي کور به سرپرست کیږي شهید کیږي د بمبار لاندې ځان ورکړي نو هغه خطر هم د مجاهد شخصي ګټه نه ده د دین لپاره ده نو دا مسایل پکېږي جهاد څوک دغه سامان لپاره نسی درولې یا کله کله په ځینو ځایونو کې انفجاري مواد په داسې ځای کې په سرک کې جای په جای شي د دښمن وسایل په لمنځه ویوړل شي دا یو مجبوري ده موږ نسو کولای شي بل کوم لار انتخاب کو سره لدې چې الوتکې نه لرو سره لدې چې نور وسایل نه لرو مجبور یو په وجه کې چیرې د دښمن قطارونه تیریږي یا د دښمن وسایط تیریږي هغه ته د انفجاري موادو نه موږ لازم ځای وسنجو او ورته ځای په ځای کو دې سره که په سرک کې یو شګاف منځ ته راځي او جای خرابېږي او یو پل خرابېږي دا طبي خبره چې خوان په بدیږي او ضایع ده ولې لاسته راوړنه بیا لویه ده چې دښمن ضربه ویني د اشغال لمن ټولېږي او د اشغالګرو مزدوران صدمه ویني او هغه ته تلفات اوړي هغه د دې باعث ګرځي دوی موخې او هدفونه چې هغه خپل هدف ترلاسه نه کړي او منصرف سي د جنگ نه اوس موږ تاسو وینو سي امریکا چې د اوولس کاله په جنګ کې ستړې شوې دا خو په ارام سره نه دی ستړې شوې د دغه انفجارونو له وجې و د قربانیو له وجې و د ستړیا له وجې و د خساراتو د تحمل له وجې و نو طبیعي خبره ده که چیرې موږ په کور باندې غله راوخیزي یا او ظالمان راواوړي موږ په دیوالونو باندې موږ په وخت کې خپل دیوال او شیشې او دروازې خیال نه ساتو د دښمن دفع کوو ځکه د دروازه او شیشه او دیوال بیا هم جوړول چې خو د دښمن بد وي چې موږ باید دفع کوو دلته هیواد هم داسې ده که تاسې دقیق متوجه سئ د روسیې په مقابل شوروي په مقابل کې د افغانستان جهاد وو هلته موږ یو نیم میلیون شهیدان ورکړو هیواد هم په کنډواله بدل سو جوړ هیواد موږ وران کړ جوړ هیواد جوړ تاسیسات جوړ ښارونه جوړ وسایط جوړ اردو جوړ برقي سیستم او د اوبو خور سیستم ټول موږ ونړول ولې هلته د اشغال مسله ډېره لویه وه دلته منافع سره سنجول کېږي اوس دا منفعت ډېر دی چې موږ د دغو شیانو محافظت وکړو جنګ تیر شو او که دا منفعت بیا ډېر دی چې موږ اشغال دفع کړو دا شیان بیا هم جوړېږي نو په هغه جهاد کې چې څرنګه قرباني افغانانو ورکړې او کامیاب سول څوک نه شي ویلی چې جهاد ولې وسو ځکه پل پکې وران سو ځکه سرک پکې وران سو یو یو نیم میلیون شهیدان وسو نو جهاد هم باید نه وای کړی یار ټول خلک ستایي ټول ملت یې ستایي قرباني یې بولي سره له دغه خساراتو چې موږ تحمل کړي دي اوس هم همداسې خبره ده باید د خساراتو په تعامل سره موږ جهاد نه شو پرېښودلی ولې قصدي توګه باندې مجاهد هیڅ چیرې هم امن منفعه شي ته او د ملت شي ته زیان نه اړي په غیر ارادي توګه که اوړي د جنگ په منځ کې اوړي او د یو صدمې یو یو پیښې له وجې اوړي هغه استثناءات دي هغه ته مجاهد هم معذور ده او الله هم سړی په نه نیسي او ملت هم باید په دې باندې خپه نه وي خلک هم باید قضاوت ولري او د حالاتو سنجش ولري چې موږ په نورمال حالت کې نه یو ګیله او شکوه ټول باید د حالاتو د سنجولو سره سم وي او ورستۍ پښتنه یو اوریدونکو کړې ده وای په دې ورستیو کې راپورونه خبرېږي چې د اسلامي امارت استازي ځینې هیوادونو ته سفرونه کوي هلته ناستې پاستې لري چې له جملې څخه له غیر اسلامي هیوادونو سره اړیکې هم یادېږي آیا داسې کول کومه شرعي ستونزه نه لري او یا داسې اړیکې پالل د روان جهاد په ګټه دي بل شک اسلامي امارت لجنو نړیوالو هیوادونو سره سیاسي تعاملات او اړیکې لري او باید هم وي مګر یو نظام په شکل تبارز کوو او اسلامي امارت یو حاکمیت یو نظام ده او د افغانانو نمایندګي کوي نو طبیعي خبره ده که هغه هیوادونه چې موږ د هیواد په اشغال کې سهم نه لري او له موږ سره تجارتي اړیکې غواړي راتلونکي کې ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي او له خطراتو پاک او یو په بل باندې اعتماد ډک ژوند غواړي هم هغه ملتونه او دغه خلک دې ته ضرورت لري او هم افغانان دې شي ته ضرورت لري شرایط پکې شته چې هغه باید زموږ د اړیکې د اسلامي اصولو خلاف نه وي او خدای نه خواسته زموږ دین او زموږ اساسات او استقلال او ازادي دا پکې صدمه ونه ویني نور تعامل، سیاسي معامله او سیاسي برخورد له نړیوالو جهاتونو سره او د هیوادونو سره اسلامي هیوادونه دي او که غیر اسلامي د دوی سره دا عیب هم نه ده او د کوم ستونزه هم نشته شرعا علما هم د دې سره موافق دي موږ شریعت ته دې حکم کوي موږ مجبور دي انساني ټولنې دې یو جز په حیث له اسلامي هیوادونو او غیر اسلامي هیوادونو ټولو سره معاملات ولرو معاملات په شرع کې د کفارو سره هم ناجایز نه دي البته محارب کفار خو ځان ته دي ولې عموما کفارو سره معاملات او مدارات ته جایز دي معاملات دې ته وایي تجارتي راکړه ورکړه سیاسي او سفارتي اړیکې دا راز دی اقتصادي ځینې تړونونه او یو له بله تګ راتګ دا منع نه دي همداسې حتی مدارات هم منع نه دي هغه هیوادونه چې موږ سره مثلا په جګړه کې نه دي او غیر اسلامي هیوادونه دي خو د هغو د سیلاب ځپلو سره موږ کمک کولی شو هغو سره موږ خواشیني ښودلی شو په ځینو پیښو کې هغوی د موږ سره کولی شي لکه په یو چا باندې څه پوښتنه کوي لکه یو چا سره چې ښه روغبړ کوي لکه یو چا سره چې ښه ناسته پاسته کوي دا د کفارو سره هم جایز دي په شریعت کې کومه ستونزه نه لري هغه څه چې منع دي هغه له محاربو کفارو سره موالات دي او له غیر اسلامي هیوادونو سره موالات دا منع دي او هغه د دې سبب ګرځي چې خدای ناخواسته هغه د یو عقیده او باور ښه وګڼل سي یا مینه ورسره پیدا کړی سي نو دا ممنوع دي حرام دي دې نه به زړی ځان ساتي او اسلامي امارت کړی همداسې نه دي کړي نیکۍ پات څو مدارات او معاملات هغه نو له غیر اسلامي هېوادونو سره ممکن دي سیاسي ناستې پاستې اړیکې تماسونه هغسې بیا زموږ د اوسني مبارزې په ګټه هم وي ډیر عالی کار ده شران هیڅ ستونزه نه لري په دې کې باید هیوادوال هیڅ تجویز ونه لري او په دې کې د علماو ته مراجعه وکړي ان شاء الله قناعت به حاصل شي ډیره زیاته مننه ښاغلی مجاهد صاحب چې د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل